وما هم بخارجين من النار او هغه خلک چې په دنیا کې د هغو توره وکوله وبوای چې کاش کې یو ځل بیا په دنیا ته زموږ تک شوی وای نو څنګه چې نن دوی له موږ بېزاري څرګندوي نو موږ به هم له دوی نه بېزاري ښکاره کړې وای په دا راز به الله پاک د دې خلکو هغه عملونه چې دوی په دنیا کې کوي دا چې د دې مخې ته کېږي چې دوی به د افسوس او اطمینانتیا لاسونه ومروړي چې له اور نه د وتلو هیڅ لار به پیدا نه کړي تاسو ته د بدۍ او د حیايي امر کوي او دې ته ملام کوي چې په خدای جل جلاله پورې هغه خبرې وکړئ چې تاسو پرې نه پوهېږئ چې هغه الله پاک نه دی ویلي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ هغه ته چې کله ویل کېږي چې د الله پاک د اوامرو پیروي وکړي نو په ځواب کې وایي چې موږ به د هغه مسلک پیروي کوو چې موږ تر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه نیندلې دي خامو که د هغو پلرونو نیکونو د پوهې نه هیڅ کار هم نه وي اخیستی او سمه لاره یې نه وي موندلې آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي دا خلک چې د خدای جل جلاله په خدای شوی لار باندې لټلو نه انکار کړی دی د دې حالت کټ مټ داس دی لکه چې شپانه څاروي ته آواز کوي او هغه د بلنې او شړنې له غږ نه پرته نور څه نه اوري دې کانه دي ګنجان دي لاندې دي ځکه خو په هیڅ خبره نه پوهېږي فمن اضطر غير بار ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم د الله پاک لوري کپر تاسو څه باندې لګول شوی دی نو هغه دا دی چې مردار مخري د وینې او د خوب د غسې له خوړلو نه ډډه وکړئ او داسې کوم څه نه خورئ چې پر هغه باندې له الله پاک نه پرته د بل چا نوم اخیستل شوی وي هو که څوک د اړتیا په حالت کې وي او له دغو شیانو نه څه شی بې له دې چې د قانون ماتولو اراده ولري یا له حده تېری وکړي وخوري نو پر هغه باندې څه وبال نشته الله پاک بخښونکی او رحم کوونکی دی او په لږ غوندې دنیوي ګټو یې له لاسه ورکوي هغوی په اصل کې خپلې ګېډې له اوره ډکوي د قیامت په ورځ به الله پاک هیڅکله له دوی سره خبرې ونه کړي او نه به یې تزکیه کړي او د هغو لپاره دردونکی عذاب دی دا هغه خلک دي چې د سمې لارې په بدل کې ګمراهي واخیستله او د بخښنې په بدل کې عذاب وپېره څومره حیرانتیا ده د دوی حوصلې ته چې د عذاب زغملو ته تیار دي ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد دا ټول کارونه ځکه وشول چې الله پاک له حق سره سر تر پایه برابر کتاب نازل کړی وو مګر کومو خلکو چې په کتاب کې اختلافونه نه تراول هغه په خپل لاندې کې له حق نه ډیر لري لاړل او د الله پاک نازل کړای شوي کتابونه او د هغه پیغمبران د زړه له کومې ومني او د الله پاک په مینه کې خپل ګران مالونه په خپلو خپلوانو یتیمانو مسکینانو پردیسانو درویزګرو او د مریانو په ازادۍ مصرف کړي لمونځ قایم کړي زکات ورکړي او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي تر سره کړي او د تنسې او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي هم دا رښتینی او هم دا پرهیزګار خلک دي اے مؤمنانو ستاسو لپاره د قتل په داواو کې د قصاص حکم لیکل شوی دی کافر قاتل وي د هغه اصل نه دی بدلا واخیستل شي که غلام قاتل وي نو هغه غلام دی وژل شي که ښځه قاتله وي نو له هغه ښځې نه دی قصاص واخیستل شي هو کله کوم قاتل سره دغه ورور یو څه نرمي کولو ته تیار وي نو په ښه وده دې د وژنې د بدل په باب اقدام وکړي او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خون ورکړي دا ستاسو د رب لخوا آسانتیا او رحمت دی کله دې نه وروسته څوک تجاوز وکړي دغه لپاره دردونکی عذاب دی او هغه له ځانه وروسته مال پرېږدي نو مور پلار او خپل خپلوانو ته دې په مناسبه توګه وصیت وکړي دا حق دی پر پرهېزګارانو فمن ان الله سميع عليم نو چا چې وسط واورید او بیا یې هغه بدل کړ نو دغه بال به د بدلوي کو پر غاړه وي الله پاک د هر څه دونکی او پر هر څه پوهیدونکی دی البته که له چا سره دا اندېښنه وي چې وسط کوونکي په ناپوهۍ یا په قصدي توګه حق پلټي کړې ده او هغه د دې موضوع د اړوندو کسانو په منځ کې روغه وکړي نو پر هغه باندې هیڅ وبال نشته الله پاک بخونکی او رحم کوونکی دی د څو ټاکلو ورځو روژې دي که له تا څخه څوک ناروغ وي یا پردیس وي نو په نورو ورځو کې دي همغومره شمېر پوره کړي او کوم خلک چې د روژې نیولو وسه لري او زیې نه نیسي نو هغه دي فدیه ورکړي د یوې روزې فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي او څوک چې په خپله مینه څه زیاته نیکي وکړي نو دا د هغه لپاره غوره ده خو که تاسو پوهېږئ نو ستاسو لپاره ښه همدا ده چې روزه ونیسئ او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بېلوونکي دي له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا نیاز مومي تر هغه لازمه ده چې دا ټوله نیاز روزه ونیسي او که څوک ناروغ یا مسافر وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روزې شمېر پوره کړي الله پاک پر تاسو آسانتیا راوستل غواړي سختی راوستل نه غواړي د دې عمله تاسو دا طریقه ښودل کېږي تر څو تاسو د روزې شمېر پوره کړئ شئ او په کوم هدایت کې الله پاک تاسو سرلوړي کړي په هغه سره د الله پاک لوی وستایي او شکر کوونکي اوسئ او اے پیغمبره زما بندگان کله تا نه زما په باب پوښتنه وکړي نو هغوی ته ووایه چې زه درته ډېر نږدې یم بلونکی چې کله ما وبلي زه د هغه بلنه اورم او ځواب ورکوم نو هغوی ته ښایي چې زما بلنې ته لبیک وایي او پر ما باندې ایمان راوړي الله پاک ته څرګند شو چې تاسو په پټه پټه خپل خپل ځانونو سره خیانت کاوه خو هغه تاسو ګناه وبخله او درکیر شو اوس تاسو له خپل مرمنو سره د شپې یو ځای شئ او کوم تن چې الله پاک تاسو ته روا کړی دی هغه واخلئ همدارنګه د شپې له مخې خورئ کسئ تر هغه وخته چې د شپې د ترپنۍ له تورې لیکې نه مو د شپې د داغ لیکه تر سترګو شي د هغه وروسته دا هر څه پرېږدئ تر شپې پورې خپله روژه بشپړه کړئ او کله چې تاسو په جوماتونو کې تللی یاست نو د خپلو مېرمنو سره نږدېوالی مه کوئ او مه هغه حاکمانو ته په دې غرض وړاندې کوئ چې تاسو ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو د شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خلک له تا څخه د سپوږمۍ د مري کېدو او غټېدو په باب پوښتنه کوي ووایه دا د خلکو لپاره د نیټو ټاکلو او د حج نښانې دي دا هم ورته وایه چې دا کوم څه نه ده چې تاسو خپل کورونو ته د هغو د شال لوري ننوځئ اصلي نیکي خدا ده چې انسان د الله پاک له خپه کولو نه ځان وژغوري او تاسو د الله پاک په لار کې له هغو کسانو سره وجنګېږئ چې له تاسو سره جنګېږي خو تیری مه کوئ چې الله پاک تیری کوونکي نه خوښوي وقتلوهم حيث تقتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل د هغو سره وجنګېږئ هر چېرته چې ورسره مخامخ شئ هغوی وباسئ چې هغوی تاسې څلي ځکه که وژل هر څومره بد عمل دی خو فتنه له هغه نه هم ډېره بده ده او مسجد حرام ته نږدې چې تر څو پورې هغوی له تاسو سره نه وي جنګېدلي تاسو هم ورسره نه جنګېږئ چې تر څو پورې چې هغه هلته له جنګېدو نه لاس نه وي اخیستی نو تاسې هم دوی له کومې اندېښنې هغوی ووژنئ چې د داسې کافرانو همدا سزا ده فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم بیا که هغوی منع شول نو پوهېږي چې الله پاک بخونکی او رحم کوونکی دی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين تاسو د هغو سره جنګېږئ تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي او دین د الله پاک لپاره شي واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين د حرام میاشتې بدله همغه حرام میاشت ده او د ټولو حرمتونو مراعات به یو شان برابر وي نو که څوک پر تاسو تیری وکړي تاسو هم په همغه ډول پر هغه تیری وکړئ د الله پاک په لار کې مال ولګوي او په خپل لاسونو خپل ځانونه په هلاکت کې نه ورځوي د ښېګڼې لار غوره کړئ چې الله پاک ښېګڼه کوونکي خوښوي وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحببتم فما استيسر من الهدي فإذا أنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب د الله پاک د رضا لپاره چې کله د حد عمرې نیت وکړئ نو هغه تر سره کړئ او که چیرته یې سار شي نو چې هر څه قرباني مو د لاسه پوره وي د الله پاک حضور ته یې وړاندې کړئ او خپل سرونه مه خروئ تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسېدلې خو که څوک ناروغ وي یا یې په سر کې څه تکلیف وي او لدی عمل خپل سر وخروي نو هغه ته دا په کار ده چې د فدیې په توګه روزي ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني وکړي بیا که تاسو ته امنیت په برخه شو او تاسو د حج له ورځو مخکې مکې ته ورسېدئ نو چا چې له تاسو څخه د حج د ورځو له راتلو نه مخکې له عمرې نه ګټه واخیستله هغه دې د خپل وس په اندازه قرباني وکړي او که قرباني و نه مندله نو درې روزې دې د حج په دوران کې او اوه روزې کور ته له ستنېدو وروسته په دغه شان دې لس پوره کړي دا اسانتیا دغه چا لپاره ده چې کور کهولې مسجد حرام ته نږدې نه وي څه شهواني عمل څه ناوړه فعل څه جنګ جګړه صادره نه شي او تاسو چې څه نیک عمل کوئ الله پرې پوهېږي د حج سفر لپاره د لارې توښه در سره واخلئ او تر هر څه ښه د لارې توښه پرهیزګاري ده نو ای هوښیارانو زما له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين او کله حق کولو سره سره تاسو د خپل رب د فضل په لټه کې هم شي نو سباق نه لري بیا چې کله لارفات لځي نو په مشر حرام کې ایثار شي الله پاک یاد کړئ او په هغه ځان یاد کړئ چې فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق بیا کله چې مو د خپل حج رکنونه ادا کړل نو څنګه چې مو په خوا خپل پلرونه نیکونه یادول هماغسې اوس الله پاک یاد کړئ بلکې له هغه نه هم زیات خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډیر توپیر شته د هغو نه څوک داس دي چې وایي ای زموږ ربه موږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه دغه انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته او څوک وایي ای زموږ ربه موږ ته هم د دنیا او هم د آخرت ښېګڼې را په برخه کړه او موږ د اور له عذابه وساته داسې خلک به د خپلو کړو سره سم په دواړو بارینو کې د برخې تسمان وي او د الله په حساب اخیستنه کې به څه ځنډ رانه شي دا د شمار څو ورځې دي چې تاسو باید د خدای جل جلاله په یاد کې تېرې کړئ بیا که څوک تلوار وکړي په دوه ورځو کې راستون شي نو وبال یې نشته او که څوک راستنېدل وځنډوي نو هم څه باک نشته په دې سر چې دا ورځې په پرهېزګارۍ تېرې کړې وي د الله د نافرمانی نه ځان وژغورئ او ښه پوه شئ چې یو ورځ د هغه حضور ته ستاسو وړاندې کېدل دي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسو ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپلې نیکه نیتۍ باندې په وار وار الله پاک صاحب نیسي خو په حقیقت کې هغه د حق ډېر سخت دښمن وي وإذا جعلنا جعلت الأرض يفسد فيها ويهلك الأرض والنسل والله لا يحب الفساد او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي کښتونه لوټ کړي او انساني ذوزات له منځه یوسي په داس حال کې چې الله پاک هغه ذات چې هغه د صاحب و هیڅ کله فساد نه خوښوي وإذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم فحسبوا جهنم ولهم فيها د بل پلوه په انسانانو کې داسې څو کم شته چې د خپل خدای پاک د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي او پر داسې بندګانو باندې الله پاک ډیر زیات مهربان دی يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الدين كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان کومې ښکاره څرګندې لارښوونې چې تاسو ته راغلي دي که د هغو له موندلو وروسته بیا هم تاسو وپوهېږئ نو ښه وپوهېږئ چې الله پاک تر ټولو غالب د حکمت خاوند او پوه دی هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله يرجع الأمور کده دې ټول نصيحتونو او لارښودونو نو وروسته بیا هم خلک سم نه وي نو آیا اوس هغه دې تسترګې پلار دي چې الله پاک د ورځو تترې ودروي د پرښتو له صفونو سره دې ته مخامخ راشي او پرېکړه وکړي په پای کې په ټول کاري د همدې الله پاک حضور ته وړاندې کېدونکي دي د بنی اسرائیل نه پوښتنه وکړه موږ څنګه ښکارا څرګندې نښې نښانې ورښودلې دي او دا هم ورته پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله پاک نعمت له نیندلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي هغو ته الله پاک څنګه سخته سزا ورکوي يريدون الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب کومو خلکو چې د کفر لاره غوره کړې ده هغه ته د دنیا ژوند ډیر خوږ او په زړه پورې ګرځېدلی دی دوی پر مؤمنانو ملنډې وهي خو د قیامت په ورځ به همدا پرهېزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي پاتې شوه د دنیا روزي نو الله پاک واک دی چې چاته یې چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي په لومړي وخت کې ټول خلک په یوه لاره روان وو بیا چې دې ورځې دوام ونه کړ او اختلافونه رامنځته شول نو الله پیغمبران ولیږل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویروونکي وو او د هغه سره یو ځای حق کتاب ولېږه تر څو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو ترمنځ راغلي وو فیصله کړي او د دې اختلافونو پېښېدو دلیل دا نه و چې په ورته دا چې خلکو ته د حق ښودنه نه وشوي نه اختلاف هغو کسان را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړ شوي وو هغو روښانه لارښودنو د میندلو نه وروسته صرف په دې غږ حق پرېښوده چې بېلابېلې لارې رامنځته کړې چې غوښتلې په خپلو منځو کې یو پر بل تیری وکړي نو الله پاک هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو ایمان راوړي په خپل اذن د حق هغه لاره وښودله چې خلکو پکې اختلاف کړی د الله پاک چې چاته خوښه شي سمه لاره ورښیي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسألتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب آیا تاسو دا نه ګری چې هم داسې به جنت ته ننوځئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسو هغه هر څه نه دي تېر شوي چې له تاسو نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي پر هغو ستونزې راغلې کړاوونه ورته ورسېدل ولړزول شول ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله پاک نه مرسته به کله راشي په هغه وخت کې هغوی ته ډاډونه ورکړه شوه چې هو د الله پاک مرسته نږدې ده